باب الكهل للحادثه دا باب دا په بیان دی رنجه لګول شي للحادثه لپر د هغه شذې چې دو د وفات عدت تراوی کنا عدت وفات چې تراوی او ترک د زینت کو سلویر میاشت لاس لږه کنا پیغه شي دا یې د پوس شي نه ده سر نه په دا څلوېر میاشتې لاس ورځې چې ادو عدت ته راوي په دې شي د ترک د زینت کو او رنجه لګوای شي که رنجه نشي لګوای بهرحال بهر به ضرورت نه خو نشي لګوای که نه بهر به ضرورت نه او کچر ضرورت پیش شي ضرورت په بنا باندې لګوای شي کنه شي لګوای زنه خلق وی چې شپې لا گواهی شي کنه شپې خو بیا چې ورځ وی ورځ وی بیا زنه پی جوابی زنه مسح کوي وی کنه ورځ وی نشي لا گواهی و امیر مذهب دا ده چې نه چې ضرورت وی د ورځ لا گواهی شي د شپې لا گواهی شي کنه وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله تعالى عنها زینب دا حدیث نقل کوي د میرا خپل نه چې ام سلمہ دو ان امراتن توفی زوجها یوشدا اغه وفات کړ شو خوان فخشو عینیها بیا دی خطر مخصوص کلا پسترګه د دغه شزه باندې کنه یاره د سترګه خروپې دي کنه وډاره د پسترګه د دغه شزه باندې کنه د خروپول خطر مخصوص کړه کنه دې اهل دا دین زنا خلق چې جزات نه ور کوي دا رنجه ده لګول اجه کیم نه کنه په دې حدیث باندې دلیل نسی چې رنجه لګول چې دی دغه حدیث دې پر نه دی راو کنه و میر وی چې دا شزا سو کنه رسول مبارک په قرائر سره دا معلومه کړل چې دې کنه دا بیموری دا سه حتی نه در رسیدلی چې کیم دا کنه چې مثلا د خطر حتی رسیدلی وي و دې د وجنه دې ترنجه لګول چې کیم دا کنه دا جایز شي رسول مرا گوتاوی چه سوی دامرا گذارا میں نشی چه کیم دا سلویر میاست لاس رضا نشی بایر بیران جینا تیرا وائی چه زون نکی جوڑا تنا مخش خوی دا یا شزینا وی چه میڑو وفات شو یو کول وی دا غاز چه کیم دا کنا نوستوا کنا سوا تا کتاس وی یو کول نوستوا او یو کول وی چه کیم دا کنا عیدت تیرا ولو پتیر خروب حالات شو و تانگا کت کلی و زڑی ورسته وی چه کیم دا کنا جمعه وی او یو کول وی آغا دی شنوست و نوی نکی نا پریکول نوی ویستون سماول و نوی یا بزون تا ور لگا ولی چه سان اخراو بلوی زن جوڑا شو بیا چه کلا یو کول تیر شو بیا دینا ورستی وی چه کم دا یو دباوی تا راوی تا رو وستلا کنا بیا آغا دبا پر وی زون سیلا ولو چه کم دا بیا وی پچا بنده یا دبا ویشتا را پچا وی وطر یلا کنا ولی خو مدام را تکلیفی را بزانه ترا ولی سرور میں سے لاس رده میں گزاران شکانا شاپ بیا په درې ورځې نه زیاتای ترک د زینت دا غوې میش کی چې سلویر میاشتې لاس ورځې دي باب القسط للحادت عند الطهر دا باب دا په بیان د فضبئی لګول شي د پر د هغه حادث د حدا هغه څه ته ویل شي چې د عدت وفات ته راوي کنه چا سلویر میاشتې لاس ورځې چې کینده کنه عدت ته راوي کنه خوشبوئی لگول اغی حدیث دیت پر عند طهر پا واخ دی اغی طهر شی چه کلا مثلا حیث پا تیر شی طهر پروشی و دو غلم بی پا دی وقت دو خوشبوئی دا لگوائی شی و کنشی لگوائی کنا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن سعيد عن ايوب عن حفصه عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها قالت ام عطيه صاحب ویل چې كنا نون حاوی میر د شذونه چې منه کوله وشمیر دینه ان حد علی میت فوق ثلاثه دا دوا سره ټکی ویل شي القسط والقسط په وړي کې کم سره په غټ کم سره لکه کافور او قافور کنا دا په غټ کم سره وروره دا په وړي کې کم سره وروره باب تلبس الحادت سیاب العصب کنا وغستای شي حادا خزا هغه جمعه د عصب کنا شپ زرا حلق دی چه دا عصب صدا کنا دا غا یو بیتا دا پا یمن ششی کنا او په دې باندې چې کیم دا کنه رنگ ور کول شي د کپڑے ته کنه دا استعمال وای شي کنه دا حداث ده بلا رنگ ولا کپڑا شي استعمال وای خدا استعمال وای شي و سید هذا چې نه عصب دا بیت نه دا کنه شام بلکې دا دا څه کنه چې دا د کربیس کې مزي وی مزي دا سره خلاص کړ کنه مزي بیا دا قسم کپڑا چې وا چې زنا د رنگ مخسته او زنا د دغاس پوته وا چې کیم دا دا کپڑا په وخت د زینت ته پر دینه استعمال ولا کنه شم په وخت یې دا د زینت ته پر نه استعمال ولا کنه شم په وخت یې دا استعمال کېو اې دې حدیث دې تدار او کنه شم و اورس یې اس لکه مثلا نه امیستو چې کیم نه فقہ حنفی شي وی چې دې استعمال نه دراو کنه شم دې استعمال نه دراو اواز دا و چې اورس یې دې کیفیت بدل شي ویلی کنه دا غا قسم کپڑا وی چه جوڑه دا پا کفاس و پا عراق شه کنه بیا دا وی زینت پا شکل بنده وی جوڑه دلا ڈاول پا شکل بنده وی جوڑه دلا خلق وی ڈاول دی پر استعمال ولا کنه رسول مبرک پس منافع وی دا دی زینت کپڑا نوا دا یاد لکه ده گذاره ده وقت ری کپڑا وکانا شا زکا پیده وقت استعمال ولی ده سده تراو دی او په کوفاز په عراق کې اورس کې د ډاول ول کپڑا وګرځیدل د ډاول و د جنت شکل یې اختیار کړلو کنه بیا دی وجه نه ورستی چه داول او بده چه بیا ورستی فقهاوی چه کم ده کنه حداث زایده ده وغستل نمانه کرده جناب یا تو ده برا خداول و زینت نداره و کنه و ایسو بده کپڑا خداول بغلا ده ایده وجه نه دی چه کم ده کنه مانه کرده حداث زایده ده استعمال ولی نه خو بیده بار ده اصل سره ده هو ده که چه ولی زینت ده برا نه استعمال ده مگر هغه ثوب عصر سره کنه هغه استعمالوي وقال الانصاري حدثنا هشام قال حدثنا حفصه قال حدثتني ام عطيه رضي الله تعالى عنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهي کړی رسول مبارک سری نامه نکړي دغه په پوس حدیث شریف دا چې اختصار ده په پوس چې کینده کنه نهي ته بیان کړی دو په دغه آیات کې چې کیم ده کنه دا کې سوا چې مریون وی چې کلام لري دلته کنه به د مارک په وخت په دې باندې وصیت کول چې دا په باندې لازم وي جو دوس وی چې کیم ده کنه اې دې شزونه په حق شدا وصیت کیا چې دا یو کول چې کیم ده د میش په کېر شوی سکونت یا کو او یو کول پر وی چې کیم ده کنه دې تدام راشي باندې وصیت کوي چې دې نه فقاو خرچا چې کیم ده کنه پیغه باندې وشي دا به د خاوندونه باندې دا وصیت کړل شوی کنه دا به باندې لازم می اول کنه شام سوچ مې دا کنه دا به باندې لازم ایوی د احناف مذهب دا نه چې اول دا د وصیت ولایت سره کنه دار نظر شو ده بهر حال لا کو باندې لازم او چې دی وصیت کو دی یو کول پره چې یو کول پره دا شوه چې کیم دا د مود کرنا نه وبسي سکنه که خپل وتلا غوشي خبره ده کنه خو که خپل نه وتلا یو کول پره چې کیم دا کنه نه وبسي اول لا حکم او دا کور ولا دا وصیت ولا صدا کنه دا مخصر نظر شو ولا دا د سرور می اختلاف سره د ولایت ته کله نظر شو په دې سره د بلایات ته کیم دا کنه منسوخ شو اس وصیت یا ختم دا وصیت نشته په مړه باندې او یو کول پر عیدت ته کیم دا کنه دا غا ختم دا کنه شا ایو کول پر عیدت دا ختم دا کنه شا او په دې سره یې نفقه یا نشته چې کیم دا کنه په دې مړه باندې ځکه چې مړه چې مړ شو او د دې چې کیم ده امام بخاری صاحب یې د زنه نه راخل کې چې کیم ده کنه را ده ده سره چې اصل چې اول مثلا د سرور می اختلاف سره د سره کنه دا عادت وکنه شه دا عادت بیا دې اورو چې د وصیات ولایتینه سدي کنه دا نظر شوی دي کنه شه په دې چې بیا دا کې ساده چې مړه ته مثلا دا ویلا چې سرور می اختلاف سره د عادت خوشتا خود دا سوګه چې اوم یاشته سره ده او میاشته شلو ده دا ررا وصیاتو کا چه کم ده کنه ده شده پا حق شد چه طول سمرا دنه جوڑ شی یو کل چه دنه جوڑ شی کنه ده که سلویر میشت سلاس ده پا خپل ده او میاشت شل شبه جدای مثلا وصیاتو کو و کولو ور پیراسی کنه ده شی ور پیرا کولو ور پیراسی دا مثلا ده مرده و چه دا وصیت ورو بیای سه دنه ورس که ده یوی چه لکه ده شده خودو کنه شای ده ده اخفل چه کم ده کنه اختیار ده کنه شا حج والذین بتوفون منکم ایذرون ازواجا یتربصن بانفسهن ثلاث اشهر و عشر الى آخر الآیت وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح قال حدثنا شیبل عن ابن ابي نجيان مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال ولد مجاهد شكارت هذه العده تعتد عند اهل زوجها واجبنا قال ویلی دی دیغه مجاهد چه جعل الله لها تمام سنت تمام سنت وگر دا ولا خدای پاک دې دې پرا کلا پیرا کولا دیغه کولا سبا دا عشرین و عشرین لیلتنا وصیتنا او میاشت سل پی چه کم نکنا وصیت اغا سنویر میاشت لاس پی خو اخبرت نزل و آئیدن او او میاشت سل پی چه کم نکنا دا وصیت شو کنا پا دیر سر اغا کلو پیرا شو کنا صاحب جعل الله لها تمام السنه ته وګرځا او خدای په کې دې دې پر پیرا کولا دې کول په سری سره سبا د اشرن و عشرین لیلتن وصیتن پیغه او میاشت او شل په وصیت سره کنه او میاشت شل په وصیت سره پر وتی واغه نه راو ان شاء الله کچره د خوشی ته کنه دی وصیت هاده د چې کینو او ساګه او په مطابق دې وصیت خپل شي سبا د یو کله مړ په کې شي روایت شاد کده خوشی خرجت وداو وهو قول الله او دا قول الله پاک لوی دا مراد دې قول دې الله پاک لوی دې غیر اخراج نو وی اصل لري یو بوسی ورا خو غیر خرج نه فلا جناح علیکم فالعدت کما هي واجب علیها فالعدت عدت چې کیمدا کنه عدت دا کما هي واجب علیها دا چې کیمدا کنه هغه دا چې کیم واجب ده چې کیمدا کنه په دې باندې په ویلې کنه هغه چې کیم ده د سلویر میاشت لاس په صدا کنه شا دا په دې باندې چې کیم ده دې د ترول په باندې واجب دی و دې نه د یوتای نه را وصیت مرتبه څه ده په دې باندې عمل کو ټیک ده او عمل نه په باندې کلا په باندې واجب نه ده کنه شا زعما ذالک عن مجاهدنا زعما ذالک عن مجاهدنا زعما په مراد قال سره ده کړیو دا خبره اې د مخ شروي دا بنجیح نه ده ده مجاهد نه ده مجاهد نه جه کم ده کنه ده خبر دار نکل کوي کنه شا ده ده مجاهد خبر شوا وقال عطا عطا سه ویلی دی چه قال ابن عباس عبدالله ابن عباس سه ویلی دی چه نصحد هذه الآیت عدتها عند اهلها منصف کرده دیغه آیاتا او عدت تر اول ده ده پنردکی ده اهل ده ده کنه پنردکی ده اهل ده مره ده ده کنه شا فتعتد حيث شاء دو عدت روای شي چیرې چې خوښي وقول الله غیر اخراج قال عطا عطا سویل چې ارشاد کړي فشي اعتدد عند اهله وسکنت فی وصیت حدود عدت تر کو پر لیکي د اهل له میړه او استاګه کو په وصیت خپل شګره چې وصیت مړ کیم کړه دا د حق څخه پیسې له دوه استاګه کو یو کول وایدا د کفاسه خرجت لقول الله تعالی فلا جناح علیکم فيما فعلنا في انفسهن په دې ملک دې ته سکنان ورکړي دي په دې ملک دې ته نفقان ورکړي دي کنه شا اېډې پر خپل بحر د بلې میرو څه چې پیغه بحر باندې د یاد کې خپل تنظیم متا کو غنا قال اتا ثم جاء الميراث دې نور چې رول میراث فرسخ سکنا اېډ میراث چې کیمدا کنه سکنا منسوخه کړل وینا فتعتد حيث شاءت ولا سکنا لها سکنا دې پر دا عاد به تی بینه نوسه درو ورسره خوځوي په مسحال ذراعي ها بیا کنا ما سره وګړه بدلې چې خپل بندا خوځوي بدلې چې باندې ولا غولا وقاله تو دیو چې ماری به تی به من حاجت نه سم خوځوي ته حاجت لولا ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كثير نو دا خبره چې ماره دلی رسول الله برکت چې ویل چې لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاثين الا على زوج اربعه اشهر وعشرة كان يوم مړه باندې پدری ورځ نه دیوتای ترک د زینت کو په بل چا باندې ترک د زینت چې کینده پدری ورځ نه دیوتای نه باب مہر البغیه والنکاح الفاسد نکاح فاسد کنا دا لکه مثلا نه دیتا ول چې کنا چې بهر به شهیدونه نه وشي ا دیتا ول چې په عزت شنه نه مثلا د شه سره نکاح په سکه عزت کې تیر نه یو نکاح چې کینده کنا سیک ور سره وکړه کنا په عزت شنه نه چه کیم حدیث دی اغا حدیث یا نکاح فسد چه کیم دا کنا حق شار اوڑل ذکا یا نکاح فسد شا چه کیم وقت جسی حدیث زنه پا حکم شدو کنا وقال الحسن اذا تزوج محرمتا وهو لا يشعرو سوان دی چه پا نکاح کو یو سرائی محرمه شده چه بدن پا بند حروم وی کنا میر یې په نکاح کړه میر یې په نکاح کړه نیو یې په نکاح کړه تریر یې په نکاح کړه خیر دو لیر دو کنه وهو لا يشعر دای په دې باندې پوی نه وی کنه شا چې دا حکم باندې حرام ده بیا فرق بینهما تفرقه ور وصله چې پر باندې د ایدو سره چې کلا اسلام لاوش شاولها ما اخذت وليس لها غيره ثم قال بعد يعطيها صداقها اذا مثلا جاء پر کا شی یو دې پر مہر شتا کا مہر لسته پر یو کول دارو غلا چه ده ده پر پیرا مهر ده چه سم را ورکڑا ده مهر چه وخست ده ده کنا آغا طول چه کم ده ده ده او بلکه والله لا جنا مهر نسته ور پر آغا مهر چه کمی وخست ده ده ده بلکه مهر مثل ده ده ده پر ده ده سر کولا ده جمهور نا نکل دی کنا یا مثلا امسما ده ور پر چه کمی وطنا مولا ده کنا شا پر کاه بسید شا او یا چې کیم دا کنه مہر مثل لور پر چې کیم یا مولا دا ولور کوي مہر مثل وی چې کیم دا کنه ور کوي کنه سم غیره د یو هدا خبره چې دی په مسله تفریق رو ولی په مخ او چې تفریق رو ولی دې نه ورس کې چې کیم دا کنه یا مہر مثل یا غ مسما دا وی چې کیم دا کنه ور کوي ولها ما اخذت و دې پر دا هغه مہر چې کیم یو خسته دا کنه مسما زره مراد ده وليس لها غير هنشته دې پر غیر دې نه نه رس ثم قال دین اورست ویلی دی چې کیم ده کنه دی غی حسن بصری صاحب ثم قال بیا ویلی دی حسن بصری صاحب بعد اورست دی دینا چې یعطیها صداقه هر کوي دی تا مہر دی دی مہر دی څومره مہر دی سر زره مراد ده کنه دا دوا سره کولینه چې کیم دی کنه دار نقل شوی خو دې شو سزو سزو دې دې سری زره خلک یې کنه چې یو مثلا د پلور د منکوه سره کنه نکاح کړی و امام احمد ابن حنبل صاحب چې کیم ده کنه هغه مطلقاً دا سي چې حد زنا وی چې کیم ده کنه ور کول شي او د میر مذهب دا ده چې نه پدې شي چې کیم نه قتل کول شته او نه حد شته فالبتا پدې شي چې کیم ده کنه تعذير ور کول شته چې سمره قضي او حکم مناسب وګڼلو حتی کې چې تعذير هي قتل قرار دی نه کنه چې سمره مناسب وګڼلو چې کیم ده کنه تعذير ور کوي کنه ونره مقرر حد دغه لپاره نشته کنه شام او حد ذکر است جه حدود خدا سی جه هم شبهات سر ده فکی دی کنه شا او بده سا کنه را شبهستا کنه سا خدا نکاح عقد خوی کرا ده سر کنه ایده شبه پیدو کریو ده ایده وجه نه حدود و قتل دانشتا البته تعذیر و جکیم ده کنه ورکوی وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن زهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ده پیسې ده غسپینا لعنت ویل در رسول مبارک الواشمت او المستوشمت واشما اغه زه دا ویل چې خلینا په بلا باندې جوړوي ا جوړوین کې څه دوکان مستوشما چې حکیمه یو طلب ورا کو چې په مو بدا خلینا جوړ ک کنه مستوشما هغه طلب کرین کې د خله او واشما منا اخله لګوین کې چې په جوړوي کنه شاب په دې باندې خدای رسول مبارک لعنت ویل دا کنه لعن الله الواشمت وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه من عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الاماء عن كسب الاماء دي اغه غاټه واټه دي اغه وین زنا وین دي چې زنه کو په زنا باندې غاټه واټه کو کنه صاحب نو وی دي په باندې اجرتینا وخلی باب المهر للمدخول عليها کزیا دوا قسم شذری یو مدخول علیها دی او بل غیر مدخول بها دی کنا سم مدخول علیها یا مدخول بها کنا دیگه تا خو کچر مهر یا نا مولای پیرا مهر ورکلی یو کنا مولا نوی مهر مصر وی جکیم نا کنا ورکلی دی پیرا او غیر مدخول بها دی وی کنا سم چه دا غاز مثلا یا جمانو دا ورسر کلی دخول یا نا ورسر کلی دینا پا مخش مخش تلوک کی ورکلو کنا بیا جکیم نا کنا مولا وی خو نیم مهر ورپرالا دی میری او کنه مولا نه وی بیا دې پر متعاد او کنه متعاوی چې کیم ده کنه دې ته ور کوي اچھا جی باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول کیفیت هم ده اغه دخول کنه شا دخول چاہتا ویل شي کنه شا امام شفیع ته ویی هو چې دخول جما ته ویل شي کنه چې جما ور سره کو بس ځات سره دا چې کیم ده دخول ده او د امیر مذهب دا ده چې که جمع وشو خو ډېره ښه که نه وي خلوت صحیحه امیر مذهب دا ده او د امام ملک صاحب مذهب دا ده چې خلوت صحیحه چې وشي خلوت صحیحه دا معنا چې دا ښځه مېړه مثلا په داسې چې کیم ده که نه ګوشي ځای شي سره ګوشي چې که نه چې د جمع نه شرعي منع موجود وي و نه حسي منع موجود وي که نه شه داسې مثلا ګوشه ځای شي سره ګوشي شي دوه سره یعنی شرعی منع یعنی موجود تی شد حیزی مثلا کنا او دارنگی حسی منع یعنی موجود تی سک موجودی آغا دی شیب مخش جمان شکرائی کنا نه حسی منع موجودی نه شرعی منع موجودی پدار دی شد مدد چه سرگوشی سی ایده تا حلوت صحیح حاضر شی باز داد جماع پا حکم شدا کنا که جماع کریه ویر سرا سرا دیوی کریه یدا حلوت صحیح حاوشی که مهر مثلا غاوی نه مولا وی پیرا مهر لازمه دی او کنه مولا نه وی هغه مهر به سل جکیم نه کنه اعلی لازمه دی دا حلوت زیاده دخول و د جما په حکم شدا و یما شبی زوی چې نه کرا دخول خالص جما ته ویل شي حلوت صحیحه ته جکیم نه کنه نشي خالص جما ته ویل شي او امام بخاری صاحب میلان امام شفیع صاحب د مذهب په طرف باندې دا ځکه کته یم والمسیح ته کار وړلو کنه شاه مسیح صدا کنه شا مسیح صدا و خلص جماعت ویل شی کنه شا ایده و جنا ده دخول سرا جدا مسیح صدا گولو دا مانا چه دائی ادا دارا یا دو چه ده دخول خلص ده جماعت ویل شی خلوت صحیحات نشی ویل کنه شا باب المهر للمدخول علیه و کیف الدخول و کیفیت دیغ دخول کنه چه دخول کیفیت کم دا خلوت صحیحات دخول لکه دانه دا کنه شا او طلق ها یا طلق ور کو ده قبل الدخول والمسیس په مخ سے دخول ول جمانا کرا دې دې پر بیا کنا مولا وی نیم مار دا کنا مولا وی متعاد ور پر او وی قال حدثنا عمرو بن زرارہ قال اخبرنا اسماعیل عن ایوب عن سعید بن جبیر قلت لابن عمر دا وی چې مولا عبد الله بن عمر صاحب دا چې رجل قذفا امراته یسرائیل چې د تهمت ولګول په شذا خپل باندې ایسے دې څه حکم ده اې د ایوب ویری دی دا پوسره وی نه کنه دا اسماعیل استوس دا سید ابن جبیر شاګرد چې فقال لي عمرو بن دینار موت عمرو بن دینار والله حدیث سید ابن جبیر نه ایوب یا نقل کوي عمرو بن دینار یا نقل کوي کنه خو ایوب یو کې سم نقل کوي عمرو بن دینار بلکې سم نقل کوي وی چې موت عمرو بن دینار ول چې فل حدیث شیئون په دې حدیث سره شایسته لا اوراکه تحدثو زخیال نه کوي ته باندې چې تبعنا وی غلرا آسنر نکل کبه موتا دی اغی پاتا دو کنا آغا تشای دی قالا اید عمر بن دینار ارتاو ویلا نا آغا شای داغلا چه قالا دی عبداللہ ابن عمر سے بیلی دی چه قال الرجل اغی سریو بل رسول مبرک دی کلا تفرکا دی دی پر من سے روز تلا بیا اغی سری رسول مبرک تاویل چه مالی امول ده محلول کا سبو وصول جبر کرانو و ده سیده تو غمیل دی سر جدا کری خو امول به سبو وصول کرا شا معلوم دمسهن تسبر چې دوز زمانه وکړي دی سره او تفرض لهن فريضه یا مقرری نه وکړي دی د پر مقرری مہر باندې ور پر مقرر کړه چې ما باندې نو کړی ور سره ډیر مخه ته روکي ورکه اس راځي کیندا کنه نو څه در باندې خور ودا دی ور کې ساده چې ومت هن متعایر کوي تو سره ایدا سیمرا متا علی الموسع قدره قدره پیغه دولت من سری من نه دا په اندازه دی غواست ده حين طلقها زوجها سوادي چې طلاق ورکړ دې ته مړ دې دې یا مت اے دې کړی نه دا کړی چې دې پر متاسو ځکه چې دې پر پیرا مہر نه دې مې په خود خپل سو دا مت پر به حال پر متان سه دې پر پیرا مہر دا کنه وابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمطلعينين حسابكم على الله أحدكم كاذب لا سبيل لك عليها